فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى أبيك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم د حضرت یوسف علیه السلام د قصې بله مرحله باچا خوب ولیده د هغې په تعبیر باندې هېڅوک نه پوهېدل نه وزیران او نه بل څوک او نه بل څوک دا خوب راوړل شو یوسف علیه السلام ته یوسف علیه السلام د هغې تعبیر وکړو دا تعبیر باچا ته ورسېد چې باچا ته ورسېد هغه باندې ډېر لوی اثر وشي چې وای په جیل کې یو دونه قابله هستیم پرته ده چې نن هغه کار وزیران نشي کولی دا د علاقې مشران یې نشي کولی او دغه چې دی نو ده دا کار وکړو تعبیر د خوب یې وکړو باچا وایي منډه کې دا مال راولې د جیل یې راوباسې مال یې راولې تاسو ګورئ چې حضرت یوسف څه کوي زمونږ استادانو به وی چې یو طرف ته انبیاو ته الله تعالی علم کامل ورکړي ورسره وسره الله انبیاو ته عقل کامل هم ورکړي د هغوی تجربه د هغوی سوچ د هغوی فکر هغه هم ډیر لوی وي ما وې د ده څونه سوچ دی د حضرت یوسف وقال الملک اتونی به اوی بادشاه چې راولې ماته هغه وقال الملک اوی بادشاه ائتونی راولې ماته به دغه کس دغه یوسف چې په جیل کې دی وزیران واچولې دی دا ماته راولې فلما جاءه الرسول کله چې راغی یوسف علیه السلام ته استازی رسول معنا کوی لیږلی شوی هغه د باچا استازی نو هغه خبر راوړونکی چې اله یوسف راشه او باچا دې غواړي فلما جاءه الرسول هر کله چې راغی هغه ته استازی چې راشه او باچا وایي چې راوځه ما وی دا اوس عقل دی او پوهه ده دی دا نه وایي چې هله درلم نه ورته وایي لاړ شه باچا صاحب ته ووایه چې د هغه ښځو نه پوښتنه وکړه چې هغه کومو ښځو لاسونه پرې کړه چې دا یوسف څنګه سړی دی زما باره کې باچا ته ووایه چې هغه د دغه ښځو نه تپوس وکړي چې دا ستاسو څه حالت و چې دا لاسونه پرې کول نو قال ارجع یوسف علیه السلام اووی واپس لاړ شه دی استازوی ته وی قال ارجع یوسف علیه السلام وی واپس لاړ شه الی ربک خپل باچا ته باچا ته هم کله نه کله رب وی الی ربک خپل باچا ته فاسأله او د هغه نه سوال وکړه د هغه نه تپوس وکړه ما بال النسوة اللاتي چې څه حالت د هغې ښځو ما بال النسوة اللاتي چې څه حالت د هغې ښځو قطعن ایدیهن چې هغوی پرې کړه خپل لاسونه هغه ښځې چې هغه میلمنې وي او ډوډۍ ته ناستې وي او هغه لاسونه یې پرې کړه هغه څه کیسه وه ما بال النسوة اللاتی سوحالت د هغې ښځو قطعنا چې هغوی پرې که ایدیهن خپل لاسونه ان ربی یقینا زما رب بکیدهن په چل او په مکر د دوی علیم هغه ښه خبر دی ان ربی یقینا زما رب چې هغه الله دی بکیدهن په چل د دوی او په مکر د دوی علیم ښه خبر دی چې دې ښځو ماته د بدعملۍ چل جوړ کړی دا سړی لاړ باچا ته ځکه یوسف علیه السلام دا پوهېده چې بادشاه زما نه متاثره شوی دی زه چې لاړ شم خامخا به ماته یو سرکاري عهده راکوي نو چې سرکاري عهده راکړي نو ټیک ده چې د عهدې د وجې نه به څوک خو ماته څه وایي نه خو په زړه کې خو به وایي که نه چې هلکه دا هغه کس دی چې د وزیر ښځې ته یې لاس اچولی او هغه د نن دغه دغه وزیر دی نو ورته وایي لاړ شه باچا ته ووایه چې هغه څه کیسه وه هغه ښځو چې هغه لاسونه پرې کول مطلب دا شو چې کله د تهمت موقع د خپل ځان صفایي ښکاره کول یا د تهمت د ځای نه ځان ساتل دا هم ګورې ضرور دی ښه باچا جواب ورېږه هغه ښځې راوغوښتې چې راوغوښتې نو تپوس ترې کوي قال باچا ووې ما خطبکن څه حالت ستاسو اذ راوتن یوسف په هغه وخت کې چې تاسو مطالبه وکړه د یوسف نه عن نفسه د نفس د هغه معلومیږي دا خبره ریاضه مخکې نه باچا ته رسېدلې ده چې دقسې دې ښځو د حضرت یوسف نه د بدعملۍ دغه کړې وه مطالبه ما خطبکن سو حالت ستاسو از راوتن په هغه وخت کې چې تاسو مطالبه وکړه یوسف د یوسف نه عن نفسه د ځان د هغه د بدکارۍ مطالبه هم ترې وکړه نو هلته څه حالت یوسف تاسو ته ردعمل څه وکړو قلن نو دې ښځو ووې حاشا لله پاکی د الله لا الله ډیر پاک دی د هر قسم عیب نه پاک دی الله دا قدرت هم لري چې دونه پاکه هستی پیدا کی لکه څومره چې حضرت یوسف پاکو حاشا لله پاکی د الله له ما علمنا علیه نیو من خبر پدی یوسف من سوء ان د بدکاره بالکل دکې بدکاری نشته چې زلیخه پوه شو چې وایي ښځو چې دی نو صفی بیان کړه هسې نه چې په ما باندې څوک ګویو کی نو زر دا راپاسېده او دا مقرار کوي قالت امرأة العزیز نو اوی خزه د وزیر زلیخی قالت امرأة العزیز نو اوی خزه د عزیز او د وزیر سوی الان اوس حس حس الحق خکار شو حق اوس دا د میدان راغی حق خکار شو قالت امرأة العزیز الان اوی خزه دا وزیر چې اوس حس حس الحق خکاره شو حق خبره کیسه داسې ده ټول روانې ما کړی دی ما د دنه مطالبه د بدکارۍ کړې ده دی بالکل پاک دامن دی انا راوته ما مطالبه کړې ده د دنه عن نفسه د نفس د ده و انه یقینا دا یوسف چې دی لمن الصادقین دا د رښتونو نه دی یوسف ویلي و کنه چې ما ورته لاس نه دی اچولی دی راته واچو دا ده چې کومه خبره کړې وه دی رښتیا ویلې ده اکابر وی غمونه مکوې ځان کې دینداری پیدا کې دوستانو چې دینداری در کې پیدا شوه الله به ستاسو د حفاظت اسباب د مشکلاتو نه د لرې کېدو اسباب خود به خود تیاری یوسف علیه السلام کې دینداری وه چې دینداری وه الله پاک د ده د صفایې اسباب خود به خود دغه کړم دغه ښځه راپاڅېده او په دلوار کې وایي چې حضرت دا دی ټول رانې ما کې دی او دا رښتونی دی یوسف علیه السلام باندې سوال راغی چې هلکه دا تحقیق ولې کې باچا ته ولې وی چې ته د دې ښځو نه دغه وکړه معلومات وکړه وایي ذالکه دا خبره چې ده لیعلم د دې دپاره چې معلومه شي عزیز مصر ته د زلیخې ښځې ته معلومه شي د زلیخې خاوند ته معلومه شي لیعلم چې معلومه شي عزیز مصر ته چې انی لم اخنه چې بېشکه زه چې یم ما خیانت او دوکه نه ده کړې د ده سره بالغیب په وخت د غیبېدو د ده کې دا نه ما ګورې بېوفایي نه ده کړې ده زما سره ډېر ښه کړي دي ما د خو په بدله کې د ده سره خیانت نه دی کړی چې دی دې لاړ شي دفتر ته او د هغه په کور کې زه د هغه ښځې سره بدعملي کوم نه دا ما نه دی لیعلم چې عزیز مصر ته یقیني معلوم شي دیازه مخکې خو د نښو نه ورته معلومه شوې وه خو دا دا دی لیعلمه چې یقیني طور باندې عزیز مصر ته معلوم شي انی لم اخنه چې ما خیانت نه دی کړی د ده سره بالغیب په وخت د غیبېدو د هغه کې و ان الله او یقینا الله لا یهدي کید الخائنین هغه هدایت نه کوي د کامیابې چل د دوکمارو ته کید الخائنین چل د دوکمارو ته او سوال پیدا شو رسول پاک هم وی الکه د ځان تعریفونه مکوي ښه د ځان تعریفونه مه کوي چې بل سړی خاص ځایونه خو پرېږده خو چې بل سړی ستا تعریف کوي ورته وایه مه کوه زما ځکه چې د ځان تعریف کوې ځان دې غرق که یو سړی ستا تعریف کوي مخامخ ادې غرق ځکه چې تعریف د چا وشي هغه کې لویي راشي او چې لوی راشي انسان د تقوا ختم شي نو حضرت یوسف دا ته ولې د ځان د پاکۍ د دغه کې کوشش کې چې ما خیانت نه دی کړی او ما دا نه دی کړی دا ځان دا دونه تعریفونه ولې کې نو وایي وما ابرئ او زه پاکي نه بیانوم نفسي د خپل ځان دا دا کم پاکي چې الله ما ته راکړه دا زما کمال نو دا د الله فضل و وما ابرئ زه پاکي نه بیانوم نفسي د خپل نفس ولې ان النفس یقینا نفس چې دی د بني آدم لا امارتون دا امر کوونکی دی بسوء په بد کارونو انسان ته خپل نفس چې څونه د ګناهونو وینا کوي دونه ګوندې شیطان نه کوي ښه تاسو ته به یو حدیث کې راشي رسول پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي هلکه هغه ملګری ستاسو پې څه خیال دی چې ملګری دې وي چې قدر یې کې عزت یې کې خوراک پې کې سکاک پې کې او خوشحاله ساتي تا ته نقصان رسوي هغه مرګری چې تا سره یي چې وږي کې تا ته فایده رسوي چې تږي کې تا ته فایده رسوي چې خیال یې نه ساتې تا ته فایده رسوي دا مرګری باندې ستاسو څه خیال دی دی ورته وایي حضرت دا خو شر نه شر مرګری دی رسول پاک ورته وایي دقه ستاسو اړخ کې چې دا نفس دی چې په د خوراکونه کې سکاکونه پې کې قسما قسم نعمتونه ورکې دې تا تباه کوي سرکشي کوي بغاوت کوي کله دې په بدو واړوي او کله دې په بل څه کوي او چې خوراک پې نه کې لکه دا بزرګان نه دي سکاک پې نه کې سر وله په ټس ورکې نو بیا دې سوي تا ته د سمې لارې دغه کوي هدایت کوي نو وایي چې نفس د بني آدم چې دی له امارتون دا امر کوونکی دی بسوء په بدو کارونو الا ما مگر هغه څوک دا ما په معنا د من سره کې الا ما مگر هغه څوک رحم ربی چې رحم کړي په هغه رب زما چا باندې چې الله رحم وکړي نو هغه د خپل نفس نه حفاظت وکړي ان ربي یقینا رب زما غفور الرحیم بخونکی او رحم کوونکی دی د نفس په باره کې قرآن مجید کې قسما قسم الفاظ استعمال شوي دي نو بزرگان وی نفس چې دی خلقتا پیدایشي دا امارتون بسو دی انسان ته امر د بدعملو کوي خو چې کله پې تاسو خواري وکې لږ زور وله ورکې د ده مخالفت کې اکابر وی د نفس مقابله په مخالفت کوه ادرته وی مزمکه ته وی کومه ادرته وی دا کارو کوي نه کوم نفس درته وی د مخالفت شروع کی نو دی بیا لږ سر ټیټ کی نو چې بیا ټیټ کی دا عام مسلمانان نه دی عام د دوی نفس چې دی نو دای دې ته بیا وایي نفس دغه دا څه ورته وایي دا لوامه ګناه خو کوي بدعملي کوي خو چې وی کې نو وروسته د بیا دغه کوي هلکه دا دې څه وکړی دا پلانې دې بې عزته کړو دا دې وکړه دا دې وکړه دا غاوله درجه یې دا ده زمونږ او ستاسو وي یو دا بزرګان نه دي بزرګان دا دینداره خلک دا انبیا دا اولیاء کرام د دوی نفس بیا لږ هغوی پې لږه نوره خواریم وکړي وکړي وکړي نو هغه بیا نفس مطمئنه شي نفس مطمئنه دې ته وایي چې تر هغې پورې ده ته اطمینان نه میلاویږي چې ده عمل نه کړي او چې عمل یې وکړه نو ده ته دغه میلاو شي اطمینان زموږ یو ملګری دلته ناست دی وایي په خدای قسم چې سبق له نیم راغلی راته اطمینان نه میلاویږي او چې سبق ووایم نو چې واپس لاړ شم ماته اطمینان میلاو شي دا غا نفس مطمئنه دی رسول الله اسلام به بلال ته سوی و یلکه مونځ وکا دغه دی دغه وکا مونځ را باندې وکا دغه دی دا چې نفس ته مو دغه دی ملو شي آرام وقال الملک اتونی به اوی بادشاه چې دا دغه شنو د نورم د باچا په زړه کې د ده قدر پیدا شو وی اله منډه راولی وقال الملک اتونی به اوی بادشاه چې راولی مال دا یوسف استخلص هو چې زه دې خالص وګرځوم لنفسی د پاره د خپل ځان د خپل ځان د پاره دغه کم خالص دغه کم چې بس ما سره وي دقه وخت کې حضرت یوسف علیه السلام راغی چې راغی مقه اسلامي سلام یې پرې واچو السلام علیکم دی تعجب وکړو چې دا څه ښایسته الفاظ دي بیا ورسره خبرې کولې کولې کولې فلما کلمه کله چې حضرت یوسف خبرې وکړې د دې بادشاه سره هغه ډیر بې اندازې قابلو نو قال بادشاه ورته ووې انک انک الیوم یقینا ته چې نن ورځ لدینا په نیز زموږ مکین خاوند لوی مرتبه مکین هغه چاته وایي چې چاله په یو کار کې قدرت ورکړی شوی وي انک یقینا ته چې الیوم نن ورځ لدینا مکینون په نیز زمونږه سی خاوند د قدرت او د مرتبی او امینون او ته سی امانتداری زمونږ په تا باندې څه دی امن دغه دی دا خطره نشته زمونږ په تا باندې ادبار دی خو داسې چل وکړه هغه خوب یې ورته بیان کو چې ما دا خوب لیدلی دی د دې راله جواب مخامخ راکه چې مخامخ یې ورته ورکو بیا ورته حضرت یوسف وی چې د قوم ته دی ووایه چې دا ځمکې هسې خوشې مه پرېږدی دا اووه کاله آباد دي دانې وکرئ غلې وکرئ او هغه دغه کوئ سټورونو کې جمع کې او باچا ته وی حضرت د هر سړی نه زمیدار نه کم از کم پنځمه حصه ته اخله سرکاري خزانه کې جمع کوه نه ورته وایي دا کار راله څوک وکړي دا خو زما څونه وزیران دي ټول غله دي او پوهېږي نه دا به راله څوک وکړي دا به ته نو قال اجعلني اوی حضرت یوسف چې وګرځوم علی خزائن الارض په خزانو د ځمکې ما وزیر خزانه کا د ځمکې په خزانو کې دا د ځمکې حاصلات نی زراعت دام پکې راغی ولې دې وګرځو هلکه چاله چې عهده ورکې نو د عهدې دغه څه شرط وی دوه خبری دی انی حفیظ یقینا زه ساتونکی یم دا محکمه چې ماته میلاو شي نو غل نیمه چې هر څه دغه کوم تختم ساتونکی هم یم او علیم خبر هم یم په راجمع کولو هم پوهېږم او بیا په لګولو باندې هم پوهېږم وکذالک هم دقسې مکننا لیوسفه منګه قدرت ورکه حضرت یوسف ته فی الارض پزمکه د مصر کې تاریخی کتابونو کې داسې دي چا باچا وته وی نه اس دله نه در کومه یو کال به ما سره د معلومو چې د تجربه شته او که نشته وزارت ورکول دا خو نه معمولي کار نه دی نو یو کال یې د ځان سره وساته چې د دغه قابلیت یې وکته او د دغه اخلاق یې وکتل او د دې قوم سره د ده کوم محبت او مینې یې وکتل کال پس وي ورته ټول اختیار د باچا ولګېد ورته دغه کړ او هلکه بس دی په ړړه شو او سلطنت او حکومت ټول دغه ته میلاو شو حضرت یوسف ته یتبوؤ هغه به دیره کېده یتبوؤ ټیکانه به یې نیوله یتبوؤ هغه به دیره کېده او ټیکانه به یې نیوله منها د دغې ځمکې د مصر نه حیث یشا چې چېرته به د هغه خوښه وه باچا ته چې باچۍ میلاو شي که په پېښور کې دغه کوي شپه تېروي اومیزدي او که په لاهور کې تېروي اومیزدي او که کراچۍ کې تېروي اومیزدي نصیب برحمتنا رسو منګه خپل رحمت من نشا او هغه شاته چې زمونږ خوښوي خو دا یو ټکی دغه کوي د دیندارو د دیندارۍ اجر الله نه ضایع کوي ولا نضیع او منګه نه ضایع کوو اجر المحسنین بدله د نیکانو خیر دا خو د دنیا مسلې دي چې نیکانو ته الله دنیا کې هم دا ورکي خو چې آخرت کې ولې ورکي نو سترګې به یې کولو شي وله اجر الاخرت او خامخا اجر د آخرت چې دی خیرون هغه ډیر بهتر دی للذین آمنو د هغې خلکو دپاره چې هغوی ایمان روړي وکانو یتقون او هغوی د الله نه یریږي هم دقسې وشو چې وپسې د اووه کاله بعد شروع شو او یوسف ته خو اختیار میلاو شو په دویم کال بس دی به لګېده چې څومره خزانه وه سرکاري په هغې باندې دا غلې واغشتې واغشتې د ځنې خلکو به خنداګانې ګولې چې ګوره غلام دی که نه د حکومت په دغه باندې چېرته پوهېږي غلې واغشتې ټوله خزانه یې تشه کړه او هغه دې دغه دې دا دغه دا ګودامونه ډک کړه دا غلې به خراب شي چې واپسې اووه کاله پس دا دغه شروع شو دا سخت کالونه شروع شو نو بیا لګېده او لګېدل د خلکو له به دغه کول دا غلې بیا